د عربیانو باندېسیانو نه هم ډېر عذر کوونکي خلک د دې غرض د پاره راغلل چې هغوی ته دې هم د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړي شي په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و د دې باندې سیانو نه چې کم خلکو د کفر طریقه اختیار کړی دا زر به هوی ته دردناک سزا ور ورسی